د امام احمد ابن حنبل صاحب د هغه را یاد ده چې په درې ورځې نه په کامې شوه نه ختمه وي او په درې ورځې نه په کامې شوه ختمول یې نه دی په چار کنه او دلیل د کیم ده کنه دا یا پیغه کنه حدیث شریف باندې نسی کنه سیوا حدیث شریف شریف دی می کنا یو سړای چې کیم نه کنا غالبا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه کنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اذا اذا يسرى يقول له كان نا اغه دا خبره کړی دا روایت نقل کړل عبد الله بن مسعود صاحب نا کنه عبدالله ابن عمر ابن العاص صاحب دا روایت نقل کړه دا کنه د ویلی دی چې لم يتفقه القرآن من قرأ في اقل من ثلاث لم يتفقه القرآن فقرآن شریف باندې نشو پوي کنه هغه سړی چې د قرآن شریف ختم کلو په کامه شه د درې ورځې نه کنه شام من قرأ القرآن في اقل من ثلاث کنه چې ختم یې کړو قرآن شریف په کامې شه د درې ورځې نه دا وی چې قرآن شریف باندې نه شو پوی دا نه ده پوی په قرآن شریف باندې دا زر زرا تیرې دي چې کیم د جرای په درې ورځې نه په کامې شه چې کیم نه کنه ختموي دا یې په دغه روایت باندې چې کیم نه کنه امام احمد ابن حنبل صاحب دلیل نیولا دا او دا روایت سره کنه شه اې دغه په ظاهر باندې دغه ظاهری الفاظ چې کیم دي کنه دغه ظاهری مراد دي نه په دغه باندې اهل ظواهر دا دلیل نیولا ده چې په درې ورځې نه په کام شي ختمولې چې دی دا حرام دی دا نه دی جائز کنه صاحب درې ورځې نه په کام شي ختمول امام احمد ابن حنبل صاحب خلیل رسوي چې خلاف اولادي په چار نه دوه کنه چې په درې ورځې نه په کام شي ختموي کنه او دی راځي جناب درې ورځې نه په کامش ختمول حرام دي نه دی راو دا غکنه او دغه روایت دې حدیث دې ظاهری الفاظ تک لم يتفقه القرآن من قرأ في اقل من ثلاث كان شاب دا معنی چې کنه چې قرآن شریف باندې دا سره تیر پوي شو تیر قرآن شریف باندې دا سره پیږي کان شاب دیو جنا چې کیم دا کنه دا په درې ورځې نه په کامش ختمول چې دي دا نه دی راو دی دا سوي لیکن جمهور علما چې کیم دي کنه اپ دې باندې دي چې د قران شریف د ختمول د پره تا محدوده او معینه من دا نشته کنه شا محدوده او معینه من دا نشته ور پره بلکې دا د دغه اشخاص او د انسانونه د قوت سره او د نشاط سره تعلق لري کنه شا زرا انسانون چې کیم وی کنه هغه قوت ډیر مضبوط وی چې کیم دا کنه شا ډیر قوت یې مضبوط یو ډیر پر اشاعت په خوشوري او په ویرولي سره قرآن شریف تلاوت کو کنه شام او زرا داسې مثلا چې قوت شه زو په کمزوري وي بشه چې کیم نه کنه شام نشي ډیر تلاوت کوي کنه شام دا د دغه قوت او د ضعف سره تعلق لري د نشاط او د عدم نشاط سره چې کیم نه کنه دا تعلق لري لکه مثلا سلف متعلق چې کیم نه کنه درې می د سلف صالحین ډېر متعلق دا سره دی چې په شپه او ورځ سوی یو قرآن شریف ختمولو کنه شام امام احمد امام ابو حنیفه رحمه الله اده متعلق کر دی می چې دوی پر رمضان شي چې کیم دا کنه یو بندش په تور قرآن شریف ختمو کنه شام امام صاحب یو بندش په تور قرآن شریف ختمو یو ورځ د ورځ ختمو یو ورځ د شپې ختمو یو ورځ په ټوله میاشت په ترویش ختمو کنه شام خو دیش ورځې دي دیش شپې دي چې کیم ده کنه شپې توره خدا شو کنه شه او دا رنګ یو ور په د ټوله میاشت په تروې شوی ختمولو یو باندې شپې توره قرآن شریف پې چې کیم ده کنه ختمولو په یو میاشت او صوفی ابن القاتب رحمه الله اې دې خو وی چې په شپه پورې شو او توره قرآن شریف ختمولو کنه شه سلویر ورا وی دی وریده ختمولو سلویر ورا وی دی شپه ختمولو کنه بس دی خدای پاک چاره دی چا ته په وخت شه برکات وچوي کنه سوچ مې دا کنه چا ته برکات وچوي په وخت شه کنه کنه یې مشته سوچ ټوله ورځ ته کښې نه یې کیم نه کنه شام یو روانه کې ختم کنه شا خدا خدای برکات دې په شای چوي چې کیم نه کنه په وخت شه بهر حال سلویر وراوی ده ورزه ختمه ولو سلویر وراوی ده کم ده کنه ده شپه وی ده کم ده کنه ختمه ولو سوچ می نکنم اچھا جی او دا جه کم ده کنا بارحال اده قواو سرا و اده نشاد سرا جه کم ده کنا دا تعلق لاری کنا شا البته چه ده ضعیب طبیعت ولوی آی بی دا زر زر چه ختموی ده کنا دا بی سوچ فکر نوی تا کو جه کم ده کنا صحیح مخارج شینا ده کوي صحیح جه کم ده کنا تلفظ ده پو بنده کو اده پر خوکو ده بیانه دیره و کنا و بیره کنا چه ده ضعیف قواو ولوی کنا شا بهرحال ادغه ده پر جمهور داسی چه سا تحدید او معینه من دا چه کم ده کنه دانشتا ور پر کنه دا ده قواوه ده قوت او ده زوب سر چه کم ده کنه تعلق لاری کنه شا اچھا جی وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمه سفيان ابن عيينه ولي دي چه متا ابن شبرمه سه ولي دي کنه کم یکفر رجلو ده الحمدنا اورس کیا سیم را کفی که دی ده سری ده پرا پل منزه شه ده قرآن شریف نکنه زنا خلقه ده منزه سر ده لگه ولا ده وی چې مو دا سوچ فکر کړلو چې د الحمدلله ورسیا سړی دې پر سمرا قران تراول په منځ شي کا فکرې چې مين دې په منځ وش فلم اجد سورتا اقل من ثلاث آیات یعنی من لولو یو سورت کم پدری آیات نه قران شریف سے ډیر وګرځیدلا خو بدرې آیاتینا می یو صورت یا کام نه میندو اپا کام نه کام صورت می درې آیاتینا میندل کنا بیا مو ول تیارا دا کام نه کام صورت کې د درې آیاتینا روغلا دا په دینا کام نشتا کنا دا منا چې درې آیاتې ویل چې دی په منځشه دا ضروری دی دا کافی کېږي د سړي لپاره په دې باندې فرض ده کېږي کنا زرا خلق جه کم نکنا داغا دیسه کم یکفر رجل من القرآن ادینا تلاوات و خسته ده سوچ که کنا تلاوات که دنه و خسته ده بل منزش نه عام تلاوات که کم نکنا ده دنه و خسته ده بیا دا وی چې د قرآن شریف شه ډېر وګرځېدل خو بدرې آیتونه مې یو سورت یا کام نه میندلو بیا کم از کم سړی چې ډېر کام تلاوت کوی د پښپو پورې سدرې آیتونه خو د جکیم نه کنه خامخا کو کنه شام درې آیاتینا دا غلو چې کیم ده کنه خامخا کو په دې نه ځای نه کموي کنه شه زرا خلکه د غاس تلاوت سره دا څنګه چې کیم ده کنه لګا ولا ده شه قال سفیان سفیان سے ویلی دی دی سفیان ابن عیینہ چه اخبرنا منصور عن ابراهیم عن عبد الرحمن ابن یزید قال اخبره علقمتو خبر ورکړل ادغه عبدالرحمن ابن یزید ته چا علقمه صاحب علقمه نقل کوي د ابي مسعود نه د عقبه عقبه ابن ابي مسعود ویری کنه د ابي مسعود نه نقل کوي ابي مسعود صاحب ته عقبه نه مش ولقيته حال دا نه چې ملاو شو د ابي مسعود سره علقمه صاحب یي او هو يطوف بالبيت او حال چې دای طواف کړو په بیت الله شریف باندې فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هر شپه شي چې دعا یې کنه د سوره بقره تلاوت کوي کفتاه کفی وشي د دعا یې کنه چې کیم ده کنه ایدا د فرا د سشي نه کفی شي ور پر بیا د تلاوت نه بکی نه تلاوت ته دامنه چې دغه سړي به ضرورت نشته د قرآن شریف حق یې لکه ادا کړو کنه شا چې دعا یې کنه تلاوت کو کنه شا سوچ مې ورتي کنه دا دا ابو مسعود دا وی کنه ابو مسعود دا خبره کو په دې شپه شوی څه موزي شي دتا تکلیف او ضرر وي چې کیم نه کنه نه کوی را اینه دغه هغه حدیث شریف دا تعویلی نه شوی دی خدای هغه تعویل خسته دا کنه چې بس دوا یتینه چې شپه تلاوت کې دا غاله کبیری نه را تلاوت کنه کې یا چې کیم نه کنه دا دوا یتینه سدی کنه دا لکه فکر دی کنه شم اچھا جی بیا دایره دیگه چه کیم ده کنه حدیث ندا ملیمه شلا وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر سے ویلی دی انکحنی ابی امرأتن ارپا نکاح کلم متبلور دی مو یو شزا یو شزا سرا دی مو نکاح اکرلو عبد الله بن عمر وی چه امو پلور دی مو دی یو شزا سرا نکاح اکرلو خدا سے شزا وا ذات حسبنا کنف دا چې کیم ده کنه پرده ته ویل شي کنه شا پرده او دا چې کیم ده دا کنه ای الفاظ دي د عذاب ول الفاظ دي کنه دا کنه ده د جما نه کنه شا ویری کنه د جما نه کله مثلا چې جما کو کنه بیا خامخا چې کیم ده کنه ا دې پرده طلبي لوس ویری چې کیم ده کنه شا خامخا پرده طلبي پرده بربندوي تفتیش یې کو کنه کو تفتیش کنه اچھا او دای راست فکان ولم یفتش لنا کنفن ولم یفتش کنفن لنا او دا تفتیش ندا کرا غشتل یا ندی کری کنفن لنا دی اغی پرده دی میزه میز دی پرده تفتیش دی چرا ندا کرا چه چره باگه تا گنده تا لو سرا چه ولا بی کنا دا ندی کری کنا شب مز اتیناه ده کیم واخنا چه زی ده کر تر غلی یا کانا سمیش چه ده تر غلی ای کانا ده اغی واخنا نه ده مو بیش ترا پایمل کریه دو و نه ده مو گان نخلو سکریه دو مطلب یه دادا فلما طار ذالک علیه سو وقت چه پو وجده شو دا خبره علیه پا ده غی پلور بنده کانا دا غی حالات که پا ده پلور بنده پو وجده شو مطلب دا چه ده خدا نصیحات بتا کرو زیتا خو هیه چه کم ده کنه با اصل نمانلا و دا اول پا وجده شو دا غاق چه کم ده کنه شو ده حقوق کنا ده کول کنه فلما قال ذلك عليه الصحة چه پا وجده شو دا حال علیه پا ده عمر ابن العاص بنده پا ده پلور بنده ذکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اده پلوری اده عمر ذکر کلو دا حالت رسول مبارک تا کنا رسول مبارک تا دا حالت دا ذکر کلو فقال رسول مبارک دا فرمی علم چه القنی به تا ملاو کا ده مو سره به دای معنی تارو شاور سره دایارو والا کنا مو سره ملاو کا بیا کسا زرشی من دا پور تیره دی فلقیتو بعدو بیا ملاو کرو بیا ملاو شو زد رسول مرک سر ایدینا ایورس کیا ایدینا ورس کیا رسول مرک سر زد ملاو شو خدای مار سر ویر وستلا ہو کانا شا گار ویر سر ملاو شو بیا دینا ورس کیا رسول مرک عبداللہ دا مخبر ولا ولو دا عبداللہ صدا کنا دا بچائی چی دا پشد آنا چولا کولا فقال رسول برک و دو فرمیل چه کیف تصومو سرانگ خوضا تر رجانو سے کانا شان قال ادوه تولى عبد الله چې کله یو من اره ورځ خوري جان سره قال رسول برک ته فرمایي چې وکيف تختمو څنګه د قران شریف ختمه وي قال دوه ته چې کله ليله تن هر شپه یو قران ختمه وان کنه شا نو ویل رسول برک ته چې شاه ورې د جان سره او شپه ټول قران شریف ته نوست کنه تکلیف خو تکلیف ده خو شزه حقوق کنه او یا زه په میاش کې خلک درې ورځې رضا نه ستا بچا کړه درځه خو چې کیم د ډېر تکات وی نه ډېر مخه وی نه چې کیم دا کړه صدا خو ډېر ډېر تکات وکړل کړه سا نو بیا انی اطیق اکثر من ذالک قال رسول الله برک الله علیه چې شاف چې تکات وی نه بیا سوم ثلاثه ایام په جمعه دې بیا رضا نه درې ورځې په جمعه په میاش نه په جمعه درې ورځې رضا نه قلت بیا مو ته چې اطیق اکثر من ذالک کنا چه مو قبیل کرو ارسلت رسول مبرک آئی آئی سیکه کنا دا می صلی بی جوڑه کرده کنا او رسول مبرک رخصت می چه قبیل کرو کنا دا کلاو ور وزاکا او کنا دا چه کم دا کنا دیو جنا دا کسا کسا وزاکا و دا کسا چه سکا دیو جنا کن چه انی کبیر تو وزا عفتو زجه کم دا مشا شو کن زیرا شو کنا شا چې پیښ دا کا غلط نه کنه وته تر اوله وی چې پیښ نشي دا وله وی کړو کنه تاسو اوره دې یا وسته تکلیف نه وي ته چې کیم دا کنه چې پر منځ شوی تر اوله کنه فکان یقرا علی بعض اله السبع من القران بیا ولې کیم دا کنه عبد الله ابن عمر چې دوی تر اوله په ځنه اهل خپل باندې یو عمر قران شریف او ما څنګه چې ته چې پوره دې شوی ختمه وکنه او پوره دې ختمه خو ورځ نه وي او عمر حساب راوات کې کنه سم بیا وی نیوله ځکه چې رسول مبارک په خوله وروتلی وي ساغه باندې خو عمل یې نه پرې شو کنه خو چې کله کله وی داسې سره کمزیره غوندې شو بیا وی پرې شوه خو بیا وی لکه دې کزویر وړله بله ورځ وی چې کیم نه کنه نیوله وإذا أراد أن يتقوى سوال دي چه رضا وکلا دي چه کنو تکاد حاصل اوله تا افتر یو ایامن یو پریشوله در رجه سوریزه کنه نوینی وله و احسا و بیاوه مخفوظ کولو شمیر ده ده غرزه اغا شای داسې شای چا جدا شوا دا دی عبدالله نا نا جدا شوا دا عبدالله دی رسول مبارک نا پا کیم شی بنده کنا چه دا عبدالله دی رسول مبارک نا پا کیم شی بنده جدا شوا دا سمانا چه رسول مبارک خبره بتا کرا و دی نیرا سر جدا شول کنا پا دی واسه دا رسول مبارک چه کیما خبره بتا کریو دا آدھا نشو برشوائی کنا ذکر وی کذیر اوڑلا قال ابو عبدالله ابو عبدالله ویلی دی کنا چه وقالا دا بده اکثر روایت ہے سبع لیال نو غلا دا خو بزنا سے فی خمس لیال یا رو غلا دا بزنا سے فی ثلاث لیال یا جے کیم دا کنا رو غلا دا خو راجی ہاں دا دے ویش پہ واللہ جے کیم دا کنا جے پہ ویش پہ سے ختم ہوا بارحالو تحدید نشتا کنا صدائی دریش پیارو غلی دی بنزارو غلی دی اوارو غلی دی جمارو غلی دی میار تیارو غلی دی کنا تو بیلی کنا و دارنگ دریا تینارو غلی دی دوایا تینارو غلی دی کنا شام سلویست ورز شا جه کم ده کنه رو ولی دی و هر حال دا تحدید نشته جه کم ده دا دیغه طبیعته قوته و زوب ده بدشه جه کم ده کنه کتل شی وابي قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى محمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمة دا يحيى نقل کوي د محمد ابن عبد الرحمن نه سوچ کوي وانا نقل کوي د ابو سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه د عبد الله بن عمر بن العاص ابن قال عن محمد ابن عبد الرحمن مولا بني زهرة يحيى نقل کوي د محمد ابن عبد الرحمن نه پوزیا محمد ابن عبد الرحمن وکنا فادي دا زیادت نو ور سره دا دي چې دا زیادت ور سره غلا چې محمد سکتا مولا بني زهرة چې دا مولا حضرت کله شو مرید بني زهرة کبیره ده کنا دا محمد ابن عبد الرحمن نقل کوي د ابو سلمانه قال اذا ابو سلمہ ویلی دی دا زیادت په پوس روایت شنو ور سره کنه یا دی ابو سلمہ او سوچ کیا دا زیادت په پوس روایت شنو ور سره قال دی ابو سلمہ ویل چې وا احسبنی وزا گمون کا په زور خپل باندې وا احسبنی زه خیال کو گمون کو په زور خپل باندې قال دا قال دی مخش قال دی پر تاکید دا کنه دا مخش قال دی پر فاعل ابو سلمہ دا دی قال دی پر فاعل ابو سلمہ دا کنه سوچ مې راګه دینا قوزی کسی یحیاء جر نکل کرو پا وسطا ده محمد ابن عبدالرحمن سره نکل کرو کنا ده ابو سلمه و ده یحیاء پا لمسه محمد ابن عبدالرحمن ده کنا پا ده دویم سرد شا ده ویغی یحیاء و ده ابو سلمه پا لمسه محمد ابن عبدالرحمن ده ده پا وسطا سره نکل کری خدای ویئی چه ده لکه پا ده وسطا سره زر نکل کرو پا ده وسطا سره میر ویدلا ده ده لکه پا خبر ما ده ابو سلمه نار ویدلا ده ده غاز ده وسطا با ایرا کنا شا امو خیال دادا چې په خپل دا حدیث مو د ابو سلمان ارویدل الله ابو سلمان سره مو ملاقات شو ولا خپل مازن ارویدل الله لکه په واسطه د محمد ابن عبد الرحمن سره می ارویدل الله واحسبني سمعت انا من ابي سلمة او ګمون د مو په زون باندې دا چې ارویدل د مو د حدیث د ابو سلمان په خپل او ابو سلمان نقل کړي د عبد الله ابن عمر قال عبد الله ابن عمر ویل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک فرمایلی دي اقرا القرآن فی شهرین رسول مبارک دا فرمایل چې ختمه قرآن شریف په میاش باب البکاء عند قراءة القرآن جرو په وخت د تلاوت ته قرآن شریف شه کنه چې قرآن شریف تلاوت خپل کې یا بل یې ته کو کنه او په دغه وخت چې کیم نه کنه و جوړه دا امام بخاری صاحب دا ترجمه الباب کې وځه کړو کنه دې دې پر وځه کړو چې دا جرو د تلاوت په وخت دا جهیز ده دا ثبت ده دا جرو کنه خپل تلاوت کې جوړه ته جوړه یا بل تلاوت ته کوه ته جوړه کنه دا جرو خو در باندې روان څه دي که نه د څه که کنه شته د حالات څرنګه در باندې روان دي و د څه ویلې نه مره په غفلات شي دا پرېږ دې چې کیم ده که نه شته یا دا استحضار چې سړی یو کو که نه کړه شریف د تلاوت په وخت بیا سړی ته چې کیم ده که نه ژړو دا ورسي که نه شته دا بهرحال دا ثبت و درو ده که نه قال یحیی دا ده سند یې ورسو د عبد الله بن مسعود پر سوچ کوي ایسه د نور سي یو خبره ده قال یحیی یحیی ویل دي چې بعض الحدیث عن عمرو ابن مره بعض الحدیث عن عمرو ابن مره سوچ ودا کنه مطلب دا ده چې دا سليمان څنګه کنه سليمان د پوسنت شته دا وکړه سليمان د حدیث دي چاله نقل کړو یحیی ویلی دی چه بعض الحدیث زنا حدیث دا سلیمان جر نکل کوی دا ان عمر ابن مرہ دا عمر ابن مرہ نا نکل کوی و دا زنا دا ابراهیم نخعین نا نکل کرلا قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود وی چه موتا رسول برکو ویل جب سمرا شکتا قرآن شریف دا موتا رسول برکو ویل چه قرآن شریف تلاوات مو بنده وکا دا ورس یردی می کنا ابراهیم یې نقل کوي یا د چانا د پلور خپل نه پلور یې دا سعید ابن مسروق سعید ابن مسروق دا د ابراهیم پلور ده کنه شا ابراهیم یې نقل کوي انا بیا د پلور خپل نه چې سعید ابن مسروق ده او سعید ابن مسروق یې نقل کوي د ابي زحانا ابي زحانا نقل کوي د عبد الله ابن مسعود نه سوچ مې راګانا دا سند بدل شو کنه کوفه او ام سګدار اوی سګدا چې کوفه وته ویل دا کام څه کې وته ویل دا په بل ځای چې حسب کا ټکا وته ویل او کنه شا نو به دې په بهر حال مطلب ټول یو دا کنه کوفه دا معنی چې بار شنه را ام سګا دا معنی چې بار شنه را حسب کا دا معنی چې باس کنه را کنه شا سوچ مې راګه بیا فرایت عینیه ولید المسترګ رسول مبارک تزرفانه تزرفانه سمنا دو یعنی تصفخانه یشکه باوله کنه رسول مبارک سترګې مو ولیدل چې یش کې به اوله دا یې دې نه ترجمه تر باب ثابت شو چې په وخت تلاوت ته قرآن شریف شه شړو چې دو نارو دو دا ثابت دو کنه دا رسول مبارک طریقہ دو کنه شم دا تذریفانه دې تفسیری بچا سره دا وکړو یا تصفحان سره تفسیر وکړو دا تفسیر دا یو راوی ور سره لگاولا دا سوچ کې کیم راوی ور سره لگاولا دا عن ابیه دا عن ابیه نه بل په سند شه دوی نسخه رو غلی دی یو رایا رو غلی دی رایا یرائی مرایاتن کنا سا او بل را رو غلی دی را یرائی مرایاتن کنا ریا کری تا ورشی سوچ کی کنا چه بل تا زون ور کسی کنا کنا سید تلاوات که او بل جا بند زون کسی کنا سا ریا کری که کنا سا من رایا بی قراءت القرآن او تا اکل بیهی یا طلب ده خروب کو بده سرجه کم ده کنا اے دنیو کنا دا سامان او دنیو په دې سره طلبي کنا بر کنا شریف په تلاوت سره کنا او فجر به یا بدکوری کو په قرآن شریف سره بدکوری سمانا چې قرآن شریف زدا کو خو عمل نه په باندې کو فجرا په جیم سره او یوانو صدقه دی چې فخرار ولی فخر فخر نه دی سره چې کینو قرآن شریف باندې فخر کو کنا او تکبر په دې په سبب سره په بل نه زونو چات غاڼي کنا دا فخر په قرآن شریف سره چې کو تکبر د قرآن شریف سره کو چې زو حافظ یا قاری یا کنا په دې باندې فخر کو بل نه زونو چات غنی کنه شام او یا بعد مری عمل نه په باندې کو چې کیم نه یار یا کوری کو کنه شام بهر حال دا ټول نه سبو کنه مشتو سم موجود دي ریا کوریا کی جام را پخه کې خیر اوز مې وی کنه شام ای خال کې د پرای سره وی چې خال کې د خوان ور او خروکینا چوکینا په دې قرآن شریف سره چې کیم نه کنه کی دنیا په دې سره طلبي ونرا عملیه چه کم ده کنه آغا خو می خدا خوان نشتا کنه وابي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثم عن سويد بن غفلة قال سويد بن غفلة سيد بيري دي كنا اچھا جی دا دی دعا ورا دی کم دا کنا قال رو غلا دا سوچ کی کنا شا دعا ورا قال رو غلا قال نوی کوله ولا د زونه عمره ولا وی کنا او د ساول اسنان سمانا چاوی چې کیم نه کنا د هغه نوی او د هغه چې کیم نه کنا زونه کنا کوله ولا وی معنی وړو وی صفاء الاحلام و ده کمزیری عقلی ولوی عقلی نوا کمزیری بی عمر و کام بی کنا یقولون من خیر قول البریت ده عبارات سے قلب ده قول تکا مقصد ده خیر تکا ورسی ده یقولون دیوت روی من قول خیر البریته اقول ده اغه بهترین ده مخلوقات بده ټول مخلوقات شه بهترین سکت رسول مبارک تا و اذا قول تشهد احادیث دی احادیث و تروی خو اعمال و نکوم نکو سوچ مې راکنه دنا حال کې دا مطلب یې بیان کړ دا خو بیا دې ترجمه الباب سره مناسبت نشته کنه شاه ځکه چې ترجمه الباب شو قران شریف ذکر دا حدیث خو نه دی ذکر کنه شاه البته که داسې یې چې لکه قرآن شریف وحی ده خو حدیث وحی ده خو قرآن شریف وحی مطلوع ده او حدیث وحی غیر مطلوع ده که نه شم او ځنه یې چې من قول خیر البریه ده بهتر په دې ټول مخلوقات نه دې ټول مخلوقات نه بهتر څه الله پاک ته که نه شم ویره کنه ځکه چې خدای خالق ده د نه مخلوقات دی خالق کو د ټول مخلوقات نه بهتر ده کنه شا قول دی هغه بهتر په مخلوقات نه په مخلوقات نه بهتر دی هغه قول سره د قران شریف قرآن شریف دے اگه قول دا یقولون من قول خیر البریت دیو تروی اگه قول دے اگه ذات چا بہتار دا پتے طول مخلوقات نا قرآن شریف پہ تروی خو پہ دی بندی اثار نکو عمل وی جکیم دا کنا نکو بندی کو یمرکون من الاسلام دیو اوزی جکیم دا کنا دے اسلام نداس کما یمرکو سهم من الرمیت لکا سرنگ اوزی غشا جکیم دا کنا دے اگه نقشنا یا دے اگه شکور نکنا لکا شکور بندی مثلا غشا په باندې وکړي ګلې دې په باندې وکړه کنه په شکور باندې کنه شم بیا هغه ګلې څه ده کنه شا په شکور باندې نه نه خوځي کنه په باندې خو بل طرف ته ګلې چې په وځي کنه شا ګلې پرې د شکور سا ساریا نه ویشا غشا دې مثلا په باندې وکړلو کنه غشا دې غشي یو د لارګای ده یو د اس په نظر دې غشي کنه او بلې وزر دې د غشي سوي کنه وزر یې او بلې د خپل لو کنه شا دې غشي بار حال خو هغه شپ هغه شکور بنده ووزی خو نه پا لرگی پر سا سار لیده شی نه پا اسپنا پر سا سار لیده شی نه پا وزره پر سا سار لیده شی خاریه دا خلا کلا کلا بیا ورگورا شی پسای شی کنا دا خلا و دا خلا پر کلا کلا سرائی شکمان تی جیارا دا خو جکیم دا کنا لگا جی پسو شی لگی دنا دا کنا اول ساریه سرو دا خلا دا لکه بده ته سړی شکمان شي جیار لګي چې بس شي لګي دلای نه را کشکور پاتره پوزي وای سا ساریانی پرشا دا دې کیم دا کرا دا واز آستی کانا شا چه بهر حال یکیم دا کانا ایمان و اسلام دا لکه مثلا په دې شروع غلو خود دامره چې کیندا کنه په بیره سره زنه اوتل یا به مثلا دامره په بیره سره زنه اوتل د ایمان او د اسلام نه کنه چې د ایمان او د اسلام هیڅ اثر نه شو بل شاخ کنه شا نو ویل خاري لکه هغه شا خپل په سشوی وی نه لشکر والی مې چې را په صفه لګیدل دا سه دا په خپل شکر سری په دې ژبه باندې وی کنه دې را ذکر باندې مې کنه نه را دې کیم نه کنه د اسلام او د ایمان سره سر په دې شه نه شي لیدل کنه شه دا څه خلک وي حج شي یا دې یا اخر زمانه ارضی می په اخر المنه شه قوم دا څه خلک خدا سا الاسنان خدا سا الاسنان چاوي د نبی کوله ولوي صفاء الاحلام کمزری عقل ولوي یقولون من قول خیر البریه دیوه کو تراوی وی اقوال دی غی بهتر په مخ دی الله په قول تراوی یمرقون من الاسلام دی یودی د اسلام نه کما یمرق سامل کا سرنګ چې یودی غش من الرمیت دی غناب سره دی شکون لا یجاوز ایمانهم حناجرهما نو تیرې دی ایمان دې دې دره قرآن شریف مراد کا کنه نو تیرې دی قرآن اخره اخره شریف دې دې اخرت دې بس هرې دې ارکه مری پر ادا دې خپل پر ادا او پوس نه رانه چې ګل دې خدای ته وسی او کبیر شي کنه اچھا جی لا یجاوز ایمانهم حناجرهم فاین ملکیتموهم رسول برکه چې چرته چې دوی سره ورسې دی لاره ملاو شي دې سره فقتلهم مړوي ته سره دی لاره فاین قتلهم اجر ملول دې اجر دې من قتلهم دې هغه چا دې پر چې څوک نکو دی لاره دې مړول اجر دې قیامت پورې باندې کنه یا په تشویو دو په دې څه کې یارا تاسو باندې به لګا دي څه خو لګا دلا دا کار ویری کار دا به بیا دا پر سر کې به جلدی سره د اسلام نه ودی چې به مونږ نه ودی کنه په اسلام نه چې ودی یره نور د اسلام سره سر په دې څه نه شي درکار هلی به خدای دا چې څه ته وی چې دا خلک چې مسلمان شوی وی کارا ځکه دا کنه شي چې دا تیرا وی کنه شا ځکه هغه چې خدای دا چې څه سره به شکمان یاره په څه خو لګا دلا دا حدیث چې دا ورسته حدیث کنه چې د کیمر روان دی دغه مختلف مطلبونه بیان شوی دي یو مطلب خو دا ده چې اختلاف د قلوب دا معنی چې څه پر وته پر شوق شوی محبت دی وی ور سره او زړه د غوړي قرآن شریف کنه شاو په زړه دې نه رسچینا فکرینا د نبی خالص ټول زړه دې قرآن شریف باندې جمع کړی کنه نو بیا بیا تلاوت کوي خو څو هغه چې ګاډ ور شي زړه دې نه رسچینا فکرینا شریکو کنه زړه دې دې نه لور شي سچینا فکرینا شریکو او لرا شي چې کیم دا کنه وسوسه او غاشي دې په درشه روشي کنه او بیا په دې وخت او خامہ خلک را شي نه ضرورت ده کېږي کنه شبې نه لرا ضرورت نه پوښتنه لګي کنه چې نه را کیسه سچینه فکری نه کوي نه را کیسه دې په درشه کنه بیا سره استراش بیا په دا وخت سره چې کېږي دې اختلاف نه دل جمعي مراد ده او دې اختلاف نه کنه سره مراد ده آغا دل تنگی زنه مراد ده چې زړه دې زنه تنگ شي زړه دې زنه ستړی شي بے شوق شي سست شي یاره سچینه فکرینه ده پزرش جه کم نکنه روشی او شوق ده ختم شی کنه شا زره خلقی چه ده غزه هدی مطلب یه او زره خلقی ده مطلب ده او چه قرآن شریف بنده یو جماعت چه وی کنه شا چه قرآن شریف تلاوات سره کو او بیا قرآن شریف مذاکرات سره کو سره زکوی جه کم نکنه معنی و مقصد و مطلبی سره زکوی کراتین و الفاظ چه کم نکنه ده سره زکوی و سره تراویه ده مذاکرات بیا باس دیرا پرزدی کنا زکا چه بیا دیرا فتنا جوڑی دی کنا بیا دیرا را چه گیلی سا جه کم ده کنا نیرا بیا مذکرہ مکی سا ده قرآن شریف کنا ذرا حل که دا مطلب بیان کرده او ذرا حل که دا لغت اینا چه دی کنا شام دا مراد یه بیان کرده چه اقرأ القرآن ما اختلفت علیه قلوبکم کنا مثلا ته په خپل لغت څخه راو بل په خپل لغت څخه راو بل په خپل لغت څخه راو تر ویسته کنا ځکه چې په ویلو غته شي چې کیم نه کنه نازل شو ده د قرآن شریف اجازه ملو شو ده کنه په ویلو غته شي تراویح ته کنه خو تر څه پرې چې تاسو پر منځ اختلاف نه وي سره وغلا کنه بل جمعي نه وي خو چې کله تاسو پر منځ اختلاف سره روشي کنه سایو ته وی جناب ته خو دې تراویح دا سره نه نازل شو ده سره تراویح ته ته چې دا سره نه نازل شو لکه چې په دې خطر جوړ شي کنه بیا بداغه وخت بیا نه راځي چې ګری باب کرا بیا پرې دې چې دا فتنه جوړه شي کنه صاحب دا حدیث چې نقل کړو د سلام ابن ابي مطيع نقل کړو خو سوچ وته کې دا غوته بخښل دا سلام ابن ابي مطيع چې نقل کړه دا حدیث یې مرفوع نقل کړه دا کثرت عن ابي عمران الجوني عن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع شو کنه شو مرفوع مرفوع نقل کړه دا او دا یې چې تابعه تبذری کړی دو اې سلام ابن ابي مطيع چا تبذری کړی دو حارث ابن عبيد یا و سعید ابن سعید یا و دیار نکل کوی دی ابی عمران جونینا لکا امخش سلام دی ابی عمران جونینا نکل کراو کنا دا زیاد ابی عمران جونینا نکل کرا دا و ایغن کا مرفو کرده ولاو دا حارس ابن عبیدہ مرفو کرده ولا دا سعید ابن سعید مرفو کرده ولا دا کنا شا ایده تا بی دوریه کریه دو کنا شا اچھا دا خوش ولم يرفع حماد بن سلمہ و ابان حماد بن سلمہ نقل کوي دا حدیث ابان یا نقل کوي خو هغه مرفوع نه دا ګرځا ولا بلکې هغه موقوف ګرځا ولا لکنه یو وقال غندور غندور ویلی دی اند شعبه طرفانا شعبه نقل کوي دا به عمران جونینا ولا به عمران بیایی چې سمعتو جندبن قوله دا دا سر نقل کوي چې موقوف یې ګرځولا ده دی کنه رسول مبارک ته نه رسولا وسلام ابن ابي مطيع او حارث ابن عبيد او سعيد ابن زيد چې نقل کوي مرفوع نقل کوي رسول مبارک ته رسولا ده کنه ٹھیک شو دا یو وقال ابن عون عن ابي عمران عن عبد الله بن سامت عن عمر قوله ابن عون چې نقل کوي د ابي عمران نه نقل کوي د عبد الله بن سامت نه ایا نقل کوي د عمر نه خو قول دی دا مطلب شو چې دا مو کفر نقل کړه دا خو صحابیا ور بدل کړه دا دی خو نو وی دی مخکې صحابي څنګه بدلو جوندو بیا بدلو او دا صحابي څنګه ویلي عمر صاحب چې کیندا کړه دا صحابي ویلي دی عمر صاحب کولی یو ویلي موقوف یو په عمر باندې ویلي او چې کې موقوف په جوندو باندې ویلي چې کې موقوف په چاونه ویلي په عمر صاحب باندې ویلي کنه په دې دوه سره چې اصح او اکثر کې بیا ده امام بخاری سے بھی چھو جندبن اصح و اکثرو ویرے گا دا جندب کنا دا جرا کی مثلا پکین سند سره نقل دا سند په ټولو سند شاه صحیح ده او دې د طرق سند یې ډېر دي کنا شاه اکثر یاده په اعتبار د طرق سره اصح یاده په اعتبار د سند سره و اکثر یاده په اعتبار د طرق سره کنا شاه دې وجه نه دا راځي کنا شاه چې موقوف شو په جواب په جندوب باندې چاوی دلاو دی عبداللہ بن مسعود دی رسول مبارکنا خلاف دی دی غی آیاتو ایده سری چه سرنگی تراولا ایده سری عبی بن کعب صاحب مراد دا ایده چه سرنگی تراولا عبداللہ بن مسعود صاحب ایغی خلاف بل قسم زنار دی دلاو دی رسول مبارک وعده اللہ ویتا مرید بیا عبداللہ بن مسعود صاحب وی چه کلا د قرات کو فاخست بيدي هو لي ورمو د سرای د ابي ابن کاس په لوس باندې کنه فن طلب کو به ال نبی صلی الله علیه وسلم ور وسمدای رسول مبارک یا مې ورته تیر کړو ته مې چې دا خو داس تیرا وی زه خو داس تیرا وا کنه فقال رسول برک فرمیل چې کلاکم محسنون دوا سره د توسې چې دی محسنون د خپلې کرات کرین کې دي کنه دوا سره محسن یې یا محسن دا بلا محسن دا کنه شا ټول کرات شلا کرات کنه شا ډول کرات یا شلا کرات دوا سره صحیح دي کنه شا فقرا تیرا وی دعا سره کنه ته داس تیرا و دای دا داس تیرا وی کنه او بی دی دا وش اکبر علمی دا شعبا سیوی دا سنس شعبا رو غلا دا کنه اکبر علمی شعبا سیوی چه اکثر علم ده مدا دا او بی دی کنه من غالب مون ده مدا دا او غالب گمون ده مدا دا یقین سره خونشوه لخو غالب گمون ده مدا دا چه قال رسول برک داویلی دی پده حدیث فإن من كان قبلكم هغه څنګه چې تشویری مسجد ته سنا اختلافو دې اختلاف سره وکړو وکړو شریف فاهلكهم الله بهلك الليل والرحمه فكر اختلاف ما کې سره بیا یې صدای دا وی تاج کې نه کنه بیا دا نه دا حدیث دا ثابت شو چې مختلف کراته باندې چې کیم نه کنه بیا یې تا ته پر چې فتنه نه جوړېږي کنه چې کله فتنه نه جوړېږي کنه مختلفه کراته نه بیا نشته اجازه بیا لري کې سبب مختلفه کرته باندې چې کیم نه کنه بیا بیا ایسته سوچ بنا کنه یو کس نه جوړول خطر وي داینه امام بخاری ته په اخر شي چې دا حدیث وروړلو د عبد الله بن مسعود سه ولاده د کرته په باره شه ده دې سره اشاره ده خبره ته وکړه چې فوز د ترجمه الباب شه راجحه توجیداد باب اقرا القرآن ما اختلفت قلوبکم تر څه پرې چې سره په مونږ ورجامه دې نه ته دوه ګل ما سره اختلاف پرې کرته سه نیو غلا اوګه بده کنه ته په لغته سے تو سبحان سے قرات روغلو کنه یا ما اختلاف سره کی ما کنه گاډو سره وی ایسه په یو قرات باندې بیا ټول سره وی ایسه کنه یا ما دې کنه کنه په مختلفه قرات او په مختلفه لغته باندې وی ایسه کتاب النکاح مزدا کتاب فضائل القرآن ختم شد کتاب النکاح ان شاء الله شیخ